پروپرائیٹر انور شیخ توحیدی موبائل نمبر 03015710124 ولیعفو پس پکار دا چې عفو کی دی ولی یصفه او ځان دې بے پروا کی الا تحبونا آیا تاسو دا نه هوی ای یغفر الله لكم دا چې بخنو کې الله تعالی تاسو ته والله غفور رحیم الله تعالی بهونکې مهربان دی الله اکبر یا دویمه معنا ولا یاتل للفضل چې د باب افتعال نشي نو په معنا د قسم قسم دې نه کوي خاوندان د فضل ابو الفضل و اولو الفضل و توي خاوندان د فضل او د فراختیا لوی مال ولا الله ور کړو الله اکبر الله وای دې کوتای نه کوي مینا دې کوي حدیث کې راځي چې کله دا راغی روایت کې راځي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ منډه وای او جاړي او سامان راغستره او د مستح کور ته وړو اوې بلا چې کله دارا والله الله د پیغمبر په بیبي تهمت لګیدل دی د ابوبکر صدیق پاک لور صدیقه پاغه تهمت لګیدل دی خو چې کلا خبره سرګند شو او هغه پوښ چې واکې مونږ اسه خبره خورا کړې ده انو الله وای معافه کا معافه کا ها چې چا تومت لګولې ده هغه ته معافي نشته هغه لا بس سزا ورکي خو چې څوک غلط شوی دی نو هغه ته خیر ده معافي وکا الله اکبر ان الذين بشکا کسان تخویف اخروی او دنیوی ان الذين بشکا کسان يرمون المحصنات چې ای تهمت لګي په پاک دامنو زنانو باندې الغافلات ساده غنو باندې دا غي بالکل د بهای نه ساده غنی پویږي نه په بهای باندې المؤمنات او کامل مؤمنان وی لو انون بلالت کله شوی دی په دنیا او آخرت کې او د دې پاره د عذاب ډیر لوی ډیر لوی عذاب وی ولا چې په دی باندې تومت لګی الله اکبر د دیو جنا څه ګستاخی وکړه یا هغه باندې بیا دغه تهمت ولګول کنن چې شیعاګان لګی و یا خو بد کردار وا نو وای خبردار فینو کافرون دا سړی کافر دی معاند د قران دی او نور امهات المؤمنین بارکه دا غي بارکه دوا قول دي چې غي بارکه هم دا فتوا دا او کنه ده نو ای اصح قول دا ده چې انهن کهیا اغه نور بی بیانې امهات المؤمنین اغام په حکم د عائشه کې دي چا چې په یو بی بی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې تهمت اولګو نو کافر دی الله اکبر او امام قرطبی ذکر کوي د ولسم لمر آیات باندې وای فمن سب عائشه فقد خالف القرآن ومن خالف القرآن قتل چا چې د حضرت عائشه ته کنزلو کړو دا غي شان کې ګستاخی وکړه هغه د قران مخالفت وکړو او چې د قران مخالفت وکړو نو دی به قتلول شي قتلول به شي الله اکبر دنیا او آخرت کې ایل رلو عذاب دی یوم تشهدو فارس باندې تشهد علیهم السنتم چې گواہی بکې په دای باندې جبې د دای و ایدیهم او لا سنا د دای وار جلهم بما كانوا يعملون او په دای په اسمان دي چې دای عمل کړو یوم ایدین په دارس باندې پورا پورا باور کې الله تعالی پورا پورا باور کې دی تعالی تعالی دینهم سزا د دی الحق بالکل پرشتیا او په بشی دی چې بشک الله تعالی اغه د حق بادشاہ المبین کلا وولو د خبره ګندا عادتنا للخبيسینا تخفیف اخروی دی الخبيسات للخبيسینا ګندا عادتنا د پاره د ګنداو خلقو دی او ګندا خلق د پاره د ګنداو عادتونو دی یو معنا ده یا دویمه معنا ده ګندا ویناګانې الخبيساتو ګندا ویناګانې لکه ابن کثیر او قرطبي دا معنا کوي هوي الکلمات الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال وكذا الخبيثون من النساء للخبيثات من القول ګنده وینا غانې د ګندو خلکو دي او ګنده خلک د ګندو وینا غان د پاره دي چا چې حضرت عائشه تومت لګولې ده په پاک دامنې تومت لګولې ده نو ګنده وینا یې کړې ده د ګندو خلکو کار ده و طیباتو لطیبین د پاکو خلق دی والطیبون او پاک خلق د پاکو ویناګانو د پاره دی دا معنا هم کوي یو معنا مفسرین کرام لکه علامه ابن کثیر هغه دا کوي الخبیثات الخبیثات ستا بی بی پاکه ده پاغه باندې تهمت نشته زکه ته پاکه نو چې ته د ګناونو پاکه نو لہذا ستا بی بی پاکه ده اولائک دا صحابه کرام مبرؤنا بالکل بریک له شوی دی مما دا سنا یقولون چې وای دا خلق لهم مغفرا د دې د پاره بخشش ته ورزق کریم او رزق د عزت لهم مغفرا ورزق کریم د دې د پاره د عزت دای د پاره ده ما بخشش او رزق د عزت لوی عزت پول الله ورکی او به بخي رزق د عزت پول ورکی کم خلق کم خلق چې تهمت لګولو نه او په تهمت کې دې سه اغستول نه ځان پاک او د داسې بهایو نه ځان پاک یا ایو الذین دې ځای نه دریم باب او په دې کې و قوانین د فارا د دفع د بهایي چې بهایي د فقېږي په دې سره د فقېږي راشه دا قوانین په خپل علاقه او په خپل وطن کې قائم کا الله دې زمونږ ملک په دې قوانینو آباد کړي الله اکبر اول قانون ا دا ذکر کړي شیطان ډیر لوی په الف لام ده هغه انسان ته وسوسه اچي اول شیطان وای زمړه پردو کورونو ته ځه دا خو زمونږ بے پردی دي لکه اوس پردو کورونو ته ځه دا خو زمونږ بے پردی دي خیر دی پروا نشته دا موږ ټول یو خپل خلف یو ځه نو شیطان دا وسوسه واچي د لپاره چې بیاي عام شي او زمانه د جاهلیت کې داسې وو خلک به یو بل کرت لل دکه سي او پرده نه الله رب العزت اغلار بندي بیاي تا یا ایو الذین آمنو او د ایمان خاوندانو لا تدخلوا بیوتن مداخله گئی تاسو کورونو ته غیر بیوتکم چې علاوه وي تاسو د کورونو حتا تستانسو تر دې پورې چې اجازه وغواړي تاسو وتسلمو علی اهلها او سلام کوي تاسو علی اهلها پوسیدون کو د دې باندې دې کې کم خلک اوسېږي پاغي باندې سلام وایي الله اکبر عام مفسرین کرام دا مفهوم اخلي چې اول با اجازت غواړي لکه څنګه چې ظاهر د آیات ده او داغه نه پس به سلام کوي بعضی مفسرین ذکر کوي چې نه کلاړي او اول لکه امام ماوردی اول د سلام سوک صحیح کړو نو پاغه سلامو کا داغه نه پس خیر دی اجازه تو غواړه لیکن احادیثو کې چې کمرازی شیخ د شیخ د باجوړ فلا شخص ملنا چاه چاهتا هوں د پلان کی سړی سره بیا ملاویږم وای بیا رستو دا وایا نو ای اول بچ کم ده د بار نه سلامو کې بیا وا اجازه ته غواړي چې سړی پلان کی سره ملاویږم حتا تستانسو وتسلمو علی اهلها ذالکم خیر لکم دا ډیر غوړه دي تاسو لپاره خامہ چې تاسو نصیحت حاصل کړئ الله اکبر او چې سلام د بار نه وکي الله اکبر او اجازت ملاو نشو نو بیا به زی واپس لکه یو روایت کې راځي علامه ابن کثیر دې ځای باندې ذکر کړي واقعا د سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغه دروازه څخه وی السلام علیکا ورحمت الله السلام علیکا عباده ابن صامت سعد ابن عباده آدن نواز نور کوي او سلام وکي خو تیز باندې نو غلې غونته تنبه څخه ناشته وی وعلیکم السلام غلې وی بیا نبی علیہ السلام درې پیروي نبی علیہ السلام جواب نه اوریدو چې نبی علیہ السلام دا سوا پښو سعد ابن عباده په منډه دا سوا منډه کلور پسې او لاس په کې خودل وی یا رسول الله وعلیکم وعلیکم السلام راځي راځي راځي هر کله راشي نبی علیہ الصلوۃ والسلام را واپس هغه ته ما خو سلام وکوي یا رسول الله مام جواب کړی دی لیکن ما تا ته اورول نو فلم اسمعک ما تا ته اورول نو کې جواب می درکړی دی دلا فکلارا می وی ځان سره ودا دی ولې کول ودا مې زکه کول چې بیا بیا استاد خلی مبارک نه لفظ مبارک د سلام راوځي او زما کور د خیر او برکت ول شي بیا نبی علی السلام راوستو او آ چې کم نه نبی علی صلوات والسلام ته خوراک ور باندې کوم ملمستیا اکرام ولو کو نبی علی صلوات والسلام دعا وکړه اکلت طعامکم الابرار وافطر معكم الصائمون وصلت عليكم الملائکه وصلت علیکم الملائکه نو اول به سلام کې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ګوره سعد ابن عباده وای فلم اسمعک پیغمبر دروازې څخه ولاړ د دروازې څخه او دنه دروازې نه صحابي دی او صحابي چې کم دی الله اکبر سلام کوي خو په تیز نه کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناوري دکه سه حیات دنیاوی دی نو قبر کې پیغمبر پاک پروت ته ولنه دا قبر دی بیا حجره ده بیا دا غي نه پاس جنگ لدا بیا ټول مز نبوي او دی هغه سړی وای چې دا اوري اوري اوري او من صلى عليه عند قبر سمته دا موضوعي منګړت خرافات و هيات راغستي او اوري دا د کم ځای نه راړل الله اکبر او بیا خاص کر اقول چې کم غالیان کوي وای چې د جن لکه د پنجاب باز غالیان هغه وای پیغمبر پاک د دنیا د جمعې پرز باندې د هر چا خبره اوري د هر چا خبره به نفس نه پیس او ریار ځای نه الله اکبر او دا د لره او د نږدې نه دا قول دا اول امام سبوکی کړو او امام سبوکی کړو او صارم المنکی کې ابن عبد الهادی ذکر کړي چې دا بالکل د عیسایانو نظریه ده دا اولوهیت د درجه د اولوهیت چې کم دنو پیغمبر لور کول دي سعد ابن عبادوی فلم اسمع کا یا رسول الله ما تا تاورول نو کړي الله اکبر نو اول دته دا لار بندي چې بس نه بځي فیل لم تجدو فیها پس کچره تاسو بیان مندل پاغه کورونو کې آها دان اس یو تن دا سلرا چی اجازه در کی تاسو لره یو تن لرا چی اجازه دل در کی فلا تدخلوها نو مداخله گئی تاسو هغه تا حتا یؤذن لكم تر دې پوری چی اجازه وکړي شتا ستا الله اکبر وان قیل او کو ویل شتا ستا ارجعو واپس شي فرجعو نو واپس شي واسکالکم دا واپس کېدل یا دا قانون ډیر پاکیزه د استاسو د پاره چې دا توي واپس شي زئی نو بس بیا زئی واپس کیږي او بیا چې کوم نه نو نور او درېږي را او درېږي ما الله اکبر او سوره عذاب کې براشي تاسو زنانو تام وای چراشی ملما او خاوند کور کې نشته او نږدې ملما ده نو تا تورډه وسوکه نو دا قران ذکر کوي ادب فلا تغزن له بالقول نرم نرم خبره به بیا نه کوي صفا خبره به کوي تاسو ګوري سوره عذاب لګو وګورئ چې لکه خبره خسوره عذاب دویشتمه سپارت شروع کیږي هغه ځای وګورئ لګو تما بو کیا سړی فی قلبه چ پوزړه دا کې مرزن مرز د بے حیاي دی او وای تاسو قولا معروفا وینا مضبوطه مضبوطه وینا بکې بس څنګه مضبوطه وینا ډب ډب ډب ورو ډبې ده سوکي سکه پلان کې ګورم شته نشته کوکورو کوکورو خاصه باغ راځي ولا بیا زناله لس ضرورت چې دروازه لراشي دا ودا نه نشته بس مختصر جواب دا نه چې د دې ځای هه کمل مې دلري نو بل سو ګورا بوله چایو بوړیو کینو بیٹک کې آزاد خو کده لری لری الا دا نه چې هغه راغلی سوکی کینا چای د لا پخوم خا داسې نه فلا تغزان بالقول داسې باندې کې ای غنه خبره کو زه نشته بیا راشه والے تامه پیدا نشي والله بما تعملون علیم الله تعالی پاس باندې چې تاسو عمل کوئ عالم په هده ليس عليكم جناح ان تدخلوا الله اکبر ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونه دا صورت استثنایی ها یو کور کې د چا استوګنه نشته کاندار ده نو خیر ده زواتا لیس علیکم جناح نشته له تاسو باندې څه قسمه ګنا چې داخل شي تاسو کورونو ته غیر مسکونتن چې نوی هغه استوګنه والا فیها فیها متاع لکم چې پاره کې متاع لکم سامان وستا سود پاره والله یعلم ما تبدون الله تعالی په دې پاس باندې چې ظاهر وي تاسو ما تکتمون پاس باندې چې تاسو پټوي چې تاسو پټوي الله په زړه او په ظاهر او ار سبان چې کم دی الله ظالم ما قل للمؤمنین بیا شیطان راشي وای ګورا کنا دا څه کار دی سړی ته وسوسه اچي زلکه د خزه تا ګوره چې نظر کې د غیب نبی رحمانا کلی مخته پکتو کې ګنا نشته ګوره وته خیر دی دا خدا الله د قدرت نخې دی پکې ګوره سوره خسته پیدا کړي دا دیتا چې وګوره نو دې کې څه ګنا نشته دی وای ښا وای خیر دی د قدرت نخې پکې معلومه کا بیا راته دا چي وسوسه نو قانون صحابه کرام روان دي او امیر ته پته ولګی دا چې د هغه خلکو زنانه راوخکلی دي او زنانه راوخکلی دي د لپاره چې هغه صحابه ته زنانه باسه مخامخ ادری دا هر زمانہ کې داسي چې صحابه او ته زنانه را مخه ته کې او دای دغه په خایز باندې شي او جنگ کې ناکام شي امیر چغوي ویا یا ایو الناس اسمعوا واطیعوا قال الله تعالی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم الله اکبر نظرونه ښکته کوي اسمع واتیو خبر او منی واوري دا قول د باری تعالی صحابه کرام ذکر کوي ملک پته شو لاړو منګه ملک پته شو منګه دا اونک منګه برنو کتلی بس صرف سر د دشمن با مو وو ملک پتا شو نور مو برنو کتلی په لارو باندې زنانو درولې وي او ګنده ګنده راس لباسونه ورتا چولیو یعنی بربند دغه سي چې صحابه په دې باندې راشي صحابه وای منګه برنو کتلی ملک پتا شو منګه اخو لړو منګه دا پتا نو چې دا ملک سوچته دی یو چته دی کدو چته دی دومره تابعدارو صحابه دا الله د اوامرو الله اکبر او دا د زمانه د جاهلیت یو ظلم چې زنانو تب خلکو قتل دا یو ظلم د زمانه د جاهلیت اوسم دغه سیدی دا بناستی پلارو کې پلارو کې بناستی دکا سي او زنانه چې روانې نو دوه پکې ترکیبونه شروع کړي دا د پوند نه بوته شروعي او نقطې به پکې لټي او دا در سره به ترسي دا ناشتي پلارو کې او د سر نه تر خپو پوري دا به د کسې چې کې منو ګوري بوتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی ته وی یا علی لا تتبع نظرت النظر یو نظر پس بل نظر مطابق وا فإن لك الاولى وليس لك الاخره ستا د پاره ولنه خو ټیک د جایز د چې فل فور ولګي دو او که دویم دو کنو د دې اجازه قطعا د تنشت بیا ګنا ده دارنګ حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناشته وی ایاکم والجلوس علی الطرقات خبردار اے صحابه اے مؤمنانو لارو کې د ناس ته نزان بچ کې لارو کې مکه نه قالوا یا رسول الله لا بد لنا من مجالسنا نتحدث فيها مونږ خو خامخا کله کله یا رسول الله کینو مونږ دغه تک خبره تریم کو زمونږ مجلسونه دا سلارو په غاړه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابيتم فاتوا الطريق حقه ټیک دا کتا سودا سے کوئی شکی نه نو بیا د لارې حق ادا کوي قالوا وما حق الطريق يا رسول الله حدث احدکم فلا یکذب کله چې خبرې کوي تاسو نه یو تن حدث احدکم فلا یکذب نو دې دروغ نه وای نو زب ول جنت ذمہواری واخلم و اذا تمن فلا یخن او هر کله چې امانت کې خوده شي د سرا نو دې دې خیانت نه کوي و اذا وعد فلا یخلف هر کله چې وعده وکړي نو دې دې دغه خلاف نه کوي وغزو ابصارکم خکته کوي نظرونه خپل نظرونه خکته کوي وکفو ایدیکم او بن کوي لاسونه خپل معنا مسلمانان له تکلیف مور کوي واحفظوا فروجکم او د خپل شرم گاونو حفاظت کوي ابو العالیه ذکر کوي علامه ابن کثیر نقل کوي دا قول چې کم ځای کې حفاظت د فروج قران کریم ذکر کوي مراد دا غینه دا ده چې تاسو چې دا سه وکړو نو الله رب العزت بده لپاره عبادت دا سه عبادت بو ته نصیب کی چې دې بداغه عبادت خوګواله محسوس کوي خوګواله الله اکبر دارنګ حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي ان النظر سهم من سیام ابلیس مسموم د غشو د شیطان نه د زهر یو غشه هغه نظروم دی د شیطان د غشو نه د زهر یو غشه هغه نظر دی من ترکه مخافتی ابدلتو ایمانا یجد حلاوته فی قلبی الله وای چا چې دا زما د یری پر خدا یو زنانه ته ونه قتل او زنانه نارینه ته زما د یری ونه قتل زبد دې په بدله کې دل داسې ایمان ورکم چې دې بداغه خوګواله او میټاس په خپل ځل کې محسوس کړي الله اکبر دارنګ حدیث کې راځي نبی علیہ الصلات والسلام فرمایي کتب علی ابن آدم حظ حظه من الزنا ادرک ذالک لا محالتا ابن آدم باندې خزدا او کسړې پدې باندې د زنا سنا سیسا لیکل شوی د دیبا خامخا مومي خامخا با مومي فزن العینین النظر فزنا د سترګو ان نظر او هغه کتلی وزن اللسان النطق او زنا د جبه هغه خبرې کولی دا سه خبرې کولو لکه په موبایل یا په بلسو یا په بلسو چې لګیا و سره او د عشقي خبرې کې حرام ناروا دا د جبې زنا ده وزن الاذنین الاستماع دارنګي زنا د غوګونو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ا د زنانو خبرو ته غوږ کې خودلې چې په شهوت سره دغه دا خبره اوري وزن الیدین البطشو د لاس زنا اغلنی ول دی نیول لاس ته د زنانه په خپل لاس کې راغستره ستا د تر لور ده ستا د پپو لور ده ستا د ماسی لور ده دا دراغسته لاس ملاول دي او د دغه لاس نه مزه اخلي داسې لګ لګ پکلاره پکلاره زور ورکو داسې مګر امګه دا دار چا خپل خپل خارخي دا دار چا خپل خود خپل خپل دغه زنای دام چې کم د دا زنا کې راضي چې داسې نیولې او خوند له در کړی دا لاس ملاول دا قطعا حرام دي الله وزن الرجلین الخطا او زنا د خپو الخطا قدمونه غستلی چې روانه او یو ځای ته زی په دغه نیت روانه دا یو یو قدم دی په زنا کې راځي او د زنا په نیت او په غلط خیال چې یو ځای ته روانه والنفس تمنا وتشتهي نفس تمنا کوي غواړي دا سيزونه وتشتهي او دا خواهش ته د نفس لیکن والفرج يكذ يصدق ذلك ويكذبه او يكذبه نفس خدا غواړي چې هغه د دین اخوا خطرناک سیس کې مبتلا شي لیکن شرمګه کله کله داغه سره موافقت وکيو کله نه الله اکبر دارنګ حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي کل عین باقیت یوم القیامه الا عینا غزت عن محارم الله وعینا سهرت فی سبیل الله وعینا یخرج منها مثل راس الذباب من خشیت الله هر سترګه د قیامت پر از باندې دا بجاړي هر یو سترګه لیکن درې قسم سترګې به چا به د قیامت پر از نه جاړي او هغه نه با غم به پینی یا بجاړی نه یو عینن غزت عن محارم الله یو هغه سترګه چې الله کوم سيزونه حرام کړو هغه قتل هغه ته نو قتلی ځان بن کړو وعینن سهرت فی سبیل الله یو هغه سترګه چې هغه د الله په لار کې څوکیداری وکړه او سو کوي وکړه هغه باندې الله جهنم آرام دی وعینن یخرج منها مثل راس الذباب من خشیت الله یو هغه سترګه چې د مچ د مچ د سر عمره الله اکبر د مچ د سر عمره ان الله بشک الله تعالی خبير مما يسنون خبردار ده په سبان دي يسنون چې دا خلک کوي وقل للمؤمنات بیا شیطان راشي او شیطان وسوسه چي زنانه تا وای ګورا دا څه کار دی چې څومره خپل ځوان دی ته خو لګو ګورا څومره خپل باډی ده وای سوره خپل ویختی دی او حفاظت کی دی د خپل شرم گاونو ولا یبدین زینتهن او نه ښکارا کوي زینتهن اغه زینت ډول سنگار خپل اختیاری او غیر اختیاری زینت دواړه اغه د نه ښکارا کوي الله اکبر زینت یو غیر اختیاری چې الله کوم ور کړی دی یو اغه اختیاری مثلا میک اپ ډول زینت دا او کی او هغه ښکارا کوي نو دې بل چاته نه ښکارا کوي ها چاته ښکارا کول دي نو هغه الله ذکر کوي رستو الا ما ظهر منها مگر هغه سوچ هغه ظاهر شوی وي د دینا الا ما ظهر منها کم شی چې ظاهر وي د دینا مفسرین کرام ذکر کوي صحیح خبره ده دا راجحه خبره هغه څه شی دی هغه دا چا کمې کپڑے وغیرہ دی مثلا غټ چیل دی نو دا ظاهر دی نو دا خو پټیږي نه کنه دا خو پټیږي نه لکه عبد الله ابن مسعود وای کر دای و ثياب اوس دا غټ چیل نو چیل په ځان واچو نو دا چیلوم نه پټیږي نو که چیل له پاسه بل چیل چې نو هغه به سرګن ویني سخو به سرګن وي دک صرف دا استثناء ده استثناء مجبوری چې ورته وي مانس دا پټیږي دا اوس نو دا ځکه د سرګن نور ځان پټ کا مکمل نو هغه چې کله لاړ شي نو بیا راشي وای ګوره دومره خکله غاړه دې کړې ده دومره خکله غاړه دې ده او دومره مزیدار غاړه دې کړې ده داسې خکله جامې دي دي او داسې خکله سینې دي دي دا غوړو چا صحیح نه کړي دا وګوره دومره خکله خکله سینې دي دي لګ غاړه داسې لوی جوړه کا چې دا نیمه نیمه سینې پکې داسې ښکاری انو او چې په لار روانه نو دا چل لاس له ګروانو چې خلک وته خیال کیږي دا وسوسه واچي نو آ قانون الله جوړي نه نه نه ولا یبدینا زینتهن نه د ښکار کوي دا زنانا زینتهن خپل ډول او سنگار الا لبولتنا مگر خاوندان خپل ته او ابائهن یا اغه پلاران خپل ته او ابای بولتنا او با آبای یا پلارانو د خاوندانو خپل ته ان اسخرتا او ابنائنا یا زامنو د خاوندانو ته او او ابنائنا یا زامنو خپل ته خپل زامن دي نو غي مخکي او ابناء بولتین یا زامنو د خاوندانو خپل ته یعنی بنزي او اخوانینا یا خپل رونو ته او بني اخواته اخ اخوانهن او ما ملکت ايمانهن یا اغه وینزتا ايمانهن چې مالکان شوی دي خلاصونه ده دی چې مالکان شوی دي خلاصونه دي مراد تنوین زی دي الله اکبر او تابعینا یا خدمتګارانو ته غیر اولل اربات چې نوی هغه حاجت والا یعنی بوډاوی من الرجال د سړونا دا انتهایی بوډا ده نو که هغه ته چې بالکل هغه حاجت اډو ماده پکې نه وي بالکل لاسه یا دا چې هغه مخنث ته مانسو کم ته چې ادره نه خزانه سړې دا سه حالت کې دی چې هغه کې دغه ماده د سره نشته دی نو هغه ته ها کدا سي بوډاوي چې هغه دغه حاجت نه اوته دی لیکن هغه بوډا داسې حرامي دی چې هغه دل ترازی او داغه حالت بیا نور زایونو کې د جنکو بیانې بیا دغه بوډا نام چې کم دنو پرده ده یادا معنا چې مخنث ته لکه حدیث کې راځي یو ناستو او پیغمبر چراغه هغه دا سه د زنانو صفاتونه کول د نور زنانو په پلان کې زنانه څنګه ده تدبر به اربع و تقبل به اربع چې راځي نوم دا سه راځي چې په سالورو کونه ټور رواني او چې را زینوم په سالورو کونه ټور رواني مان دا سو ګراسي صفاتونه کول نبی علیہ السلام دا اورې دل ویشړ وشړې دي دمه پرې دی او الطفل الذين یا هغه ما شومان ته الذين لم يظهروا چې لا نوی خبر شوی علی عورات النساء پرازونو د سین پر علی عورات النساء پرازونو د زنانو باندې لا داسې ما شوم دی چې هغه لا سره خبر نه دی چې دا زنانو سره ازونه سنو که داسې ما شوم را شنو خیر دی دا قانون الله ذکر کو چې ډول زینت دا چې ذکر کې دا چې خې نو دا بچاته خې او د چانه به پټ ساتي الله اکبر الله ګورئ دې ځای کې یو دا خبراو نسائهن مسلمانان زنانه ما وي خپل زنانه نصرانی يهودنا اغا چې کم نه علما ذکر کوي چې هغه نه با مسلمان زنانه پرده کوي دارنګ مشرک نه و پرده کوي الله اکبر دارنګ بل دا خبره چې په دې کې علما کرام ذکر کوي چې دې کې ګوره ماما اوم داخله ماما ته خپل زینت کول شي او تر ته کول شي خو هغه دواړه ذکر نکړو دې کې تر او ماما ذکر نکړو تر او ماما الان کې اغه تام خپل زینت خودل شي او بیا هم ذکر نکړو وای وجه صدا وجه دا چې دې کې دې ته اشاره ده چې د د زامنو د پاره خود د دار ویره او خورزه دا جایز دي اسنه داسې نه چې دې لړ شي او د خپل خورزه او درویره حالت چې کب نه نو هغه ذکر کوي خپل زامنو ته نو دا غینه بیا فتنه جوړیږي نو چې فتنه جوړیږي نو د دیو جن الله رب العزت آغا شی حرام کو هغه حرام کو چې دغه ذکر حرام دی نو هغه ذکر حرامو نو ماما او ترته خو خودل شیخ پل زینت خو ذکر دا غي د دیو جو نه کو چې دې ته اشاره ده چې تاسو خپل ځامن ته دې تذکره مکوي د دې تذکره مکوي الان کې هغه ته خودل جایز دی الله اکبر او دا آیات کریمه دا په شرعي پرده کې مستقل دلیل دی شرعي پرده ښا یو د پښتنو پرده ده یو شرعي پرده ده زمانه د جاهلیت کې دا ټول خلک به یو بل کړه دغه ستلل راتلل په پوم او د ماما او داسې زونه تلل به یو بل کراتلل راتلل او پابندی سنوا داغه نه فتنه او فساد جوړې ده الله رب العزت داغه تردید کوي او تا توای چې پرده وکي الله اکبر پرده فرض ده او د دین انکار هغه انکار د قران کریم نه او دا مستقل پر خودل چې کومه زنانه دا پرده نه کوي نو دا مستقل یو ګناه کې راځي او دا همیشه چې کم دنو په ګناه کې مبتلا ده او دا د ګناه نه وته نشي لوی ګناه لکه فرض مستی پریګ دی دا سه ګناه ده او که انکار ته کین نو کفر ده بالکل فرض ده ځکه سوره احزاب کې براشي لکه استاد سما آیات راړولیو چې لستن کا حد من النساء سوره احزاب کې براشي نبی علیہ الصلات والسلام تعالی او مؤمنان تعالی خطاب کوي یا ایو الذین آمنو لا تدخلوا بیوت النبی الا یوزن لکم تاسو د پیغمبر کور ته مزه ها او کچری تاسو له دعوت وکړې شم چې لاړ شي او ډوډۍ وغیرہ اوخري نو بیا خبرو ته مکه نه بس پیغمبر حیا کوي او تاسو الله چې کم دنو حق ویلو کې اسباق نه کوي او بیا وی اذا سالتموهن فاسالوهن من وراء حجاب ذالکم اطهر لقلوبکم وقلوبهن کله چې دینه ستا پوس وغیرہ کوئی د بی بیان نن پردې نه رستو کوئی می ورای حجاب الله اکبر دغم د پردې د فرضیت دلیل دی دارنګې دا د پردې د فرضیت دلیل دی لکه دا آیات کریمه چې مونږه کوموي چې کمی ذکر کړي دای ته به خې نور چاته به نه خپل ډول او زینت دارنګ مخ کې موږ آیات کیوې آیات نمبر 27 کې لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها دام د پر دې د فرضیت دلیل دی الله اکبر ګڼ دلایل دی د پر دې د فرضیت خو پرده په سو سيزونو باندې کیږي نو پرده په دوو سيزونو باندې کیږي ځان باندې جلباب غټي غټي صادره دی را غورځي په ځان باندې یا دې آیات کې تاسو وی ول یضربنا بخمرهن علی جیوبنا دې دوو سيزونو سره دا پرده کیږي الله اکبر وګورا دا برقا یا لوی صادر او دا لباس دا بیا دو قسمه ده یا برقا غټ صادر بی یا دوپټا هغه شرعاً پرده دادا چې د خزه تمام هغه بدن پټ کی د دې هغه زینت سرخی پودر یا خپل خایس چې الله کوم ور کړی دی او اجانب د دینه منشي اجانب ټول دي دا کم الله چې دلته ذکر کړو د دینه علاوه اخوا ټول اجانب دی بیا الله اکبر وای هغه دا چې ټول بدن پټ کی په لباس سره اغه نه مخوم دی او دا غه نه چې کم دن دا لا سونام دی لا سونه ما مخ په بامي زنانه چې بار راوځي پکاري چې ځان نه نری جرابې اغستی او هغه واچي دارنګي پکار دی لازم نه پی چې مخ پټي صرف دا معمولی یو سترګه چې داسې پرې خو دی چې صرف دې په ګوري دا نه چې د پوزې په سر باندې یو د چیل پیس کرا تیر کی او یو د ریزو د پاسه او نورا لوی دنه خبا غوي خو پسترګو باندې خلک چې کمزن ټول ځان تمایل کړي نورا خبا غوي دنه نه ښا شی او پسترګو باندې خلک ځان تمایل کړي دا سه نه بل دا چې لاس بام پټي دا نه چې ګوته چولی او په ګاډي کې ناشته او داسې درنګ سات لا داسې سوک سیګریټ سکیندا داسې کی دا مخه تلاسي لګې ده چې زما خلک ګوته صحیح کی او بنگړي می خلک صحیح کی دا پرده نه ده او داسې زنانه بارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی فهیا کذا و کذا دا زانیه د زانیه زناکار ده اوس مې تعدیل ذکر کو او دارنګ خپل سټ او خپل گریبان او خپل سینه دا مکمل په پټول شي دومره لوی دانا چې په کور کې ګرځي دوپټاله پوګو کله پرته یې کله یو ځای کې پرته دار دغه چې د بګوي په شان ته ببر سری ګرځي بګوا شیشه کا به ځان نه جوړي دوپټا بلوي دانا چې ګلی بند راغسته ګلی بند بني او غټ صادر هغه به څنګه یو داغه تعریف پسنګي او ټول بدن او د دې هغه کپڑے او هغه زینت چې سوي چې هغه پټ کړي داسې وي دا نه چې ځان نه بیان اس په جوړه کړي او بیان اس په در کوپو کوپو پورې چیل په سر کړي او دا نور چې کم نه دغه سي خیزان ته ځان لا پیشنی غونته کې په سر کړي نه بیان به ځان نه جوړي وای او د لوی صادر او د شرعي پردې شرایط دي یو دا چې دا پرده د مکمل بدن ساتر وی پټون کی وی دویم دا چې دا کپڑا غټه وی او باریک نه وی با باریک نه وی چې نظر ته نه ناراضي دا چې دن نه نظر پکې ناراضي دارنګ د دا پردې صادر چې کوم وی برقه و غیره هغه خپل زینت والا نه وی پیشن او خوبصورت صادر نه وی رنگ برنګ دا سینوي دا خدا نه چې دا دن نه پته نشته دن نه یو لوی بګو روانه او چې باری نو صادر باندې داسې ګلونه کړی او داسې بل شان صادره او هغه چې کم نه نو داسې په سر کړی چې پاغي باندې خلک ځان تمایل کوي داسې بنوي دا غره پرده بیان ده دا الله د د موس په باندې ترې خړل دی دا لوی حرامي توپ دی بیا دا پرده نه ده دا زنانه زانیه ده زناکار ده دارنګ سلورم صفاتو د صادر او د برقه هغه دا چې اب کلاوي تنگ بنوي دانا چې بدن سره جوخوي او د دې د جسم اندامونه ښکاری بعض زنانا مائلات ممیلات چې کم راضی نبی علیہ السلام وي خپل به مائله وي او نور به ځان ته مائله کوي دا غي دا کاری دا غي زنانا وو چې هغه دا کار کوي چې پلار روان نه یو خو نه صادر نه ری چولې بل دا چې د کوناټو باندې او پسینو دا صادر دا سره ټیټ کی راکله کی کی دا هغه زنانه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عبارت کې ویلو مائلاتن دا مخبل بل زړونه مائل دي فتنو کې دي او بل دا چې نور خلک ځان تمایل کوي په دې باندې دا غره پرده نه دا دا زنانا دا زانیرا او دا په زناکارو کې شمارل شي دارنګ بل دا چې کم زنانا پرده کې اوزي او کم چیل و غیره دی یا کپڑی دی او دا بار اوزینو دا په خوشبو نه لګي ځکه که خوشبو یې په ځان باندې اوله ګولا او هغه په لار باندې تیریږي او هغه خوشبو د چا په دغه باندې لګي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایو وای دا زانیه ده زانیه ده زانیه الله اکبر دارنګه بل صفت دا چې په کپړو کې مشابهت نه زکه حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي هغه خزه په لعنت دي چې هغه د سړو سره مشابهت کوي او هغه سړی ملعون دي چې هغه خزو سره مشابهت کوي اوس خو معاملې بالکل بالعکس وکنه سړو ته الله حکم کړی دی چې تاسو بډي اوهي ګټونه پنسي اوچته کوي نو دا غي پنسي د غلو د غشایانو څخه په پوندو کې راخل شي دا سیله که خزه ته چې الاخره ځا بیماری راغلی دا سر سسخای او خزه څنګه شوي نو خزه دې حالت تور سي دي چې هغه پرتګونه لړن جوړ کړو یو تنگ جوړ کړو دا تنگ پنسه دا حرام دي او دا خزه زناکار ده چې پلار رواني په زنا کې مبتلا ده دا زناکار ده حدیث احادیثو کې راځي نو تنگ پنسه جوړ کړي دا غینه لوی لعنت ده چې تر نیمه نیمه پاندای پورې بیا غ پنسه شلولې می خپ دې لستونو کې دا خرپونه کړي دا خرابونه هغه تر دې ترخونو پورې را رسیدلې سوسته په زنانو باندې دا ټوله چې کم نن حرامي دي دارنګ سړیو تا وګوره نو سړی خزه شوي ګیره ولا بریت ول یو خالص دغه سوال پکار دی ولا چې دا سوال کوي پکار دی زنانه ولا او دا زکه ما د درس ته زنانه وکي چې دا زنانه اکثر سړی مجبور کوي دا لکان وای ته خلا پوچې ما شومې ته د ګيري ته خو سبوډا نه ګيره لرکا دا او کا هغه او کا نو دا پاغه په خري چې دا چا دی ګناه کې دا عیسی غسته په کو سر شریکی پکاري چې وته وای چې خې کلی ګيره پرېګ دی او خو کله هنغه ګیره بر دواړه وای د خزو سره مشابهت شروع شو ار خزه سړی شو او سړی خزه شو معاملہ بالکل بالعکس تا کپلو کې و مشابهت نه دارنګه اوم شرط دا چې صرف د مخینه بلګ غونته کې کولاوي نور بقایا بالکل تنگ صرف سترګه دا به کولاوي او بل دا چې د وګونه بنوي د سر نه به را شروع کړي وي د سر نه د جلباب تعریف هم دغه دی الله اکبر او د شرعي پر دی ډېر فضیلتونه دي ډېر فواید دي یو خدا چې دا د فتنه او فساد و سره ختميږي او دا د بنده د عزت محافظه ده شرعي پر دې سره زړونه صفاوي او دا د پاک دامنۍ سبب دی شرعي پردا دا د بهترین او اخلاق سبب دی دارنګ شرعي پردا هغه د پاک دامن خزو علامت دی دارنګ شرعي پردا د شیطانی وسوسو او د غلط خیالاتو نه بچ کېدو یو ذریعہ ده دارنګ د انسان د حیا چې هغه د ایمان جز ده داغه حفاظت کوي دارنګ د اختلاط د سړو سره پردو سره دا غي سره اجتماع تو کې شریکې دو سره چا د زنا اسباب نه ده دا غینه خزه بچ کئ دارنګ شری پردا د باحت کلی او د زنا په مقابله کې یو مضبوطه اسلحه ده دارنګ شری پردا اغا د انسان د ستر یو بهترینه ذریعہ ده دارنګ شرعی فردا د غیرت محافظ ده د انسان د انسان د غیرت حفاظت په دې سره کیږي او د ائمه اربعو په دې باندې اجماع ده چې مخ د خزه دا ګوره پرده ده پرده د ائمه اربعو په دې اجماع ده او کم اقوال چې راځي چې را مخ او پرده دا مخ او لاس دا پرده نه د بازي خلک وي هغه په حالت د مونس کې خیر د مونس کې کدي لاس کاری او کې نو کا او کمخ کارش نو هغه دا ته مراد ده نور د زنانا فتنه غټوله جوړیږي د مخ نه دی باندې اتفاق ده الله کم زنانا کمه دا دی کم خلق د چا غینا ک پرده نه کې نو خیر دی نو هغه دی آیات ذکر کړو خاوند دی پلار دی دارنګ ماما او تر پکې داخل دی دارنګ خر دی دارنګ زوی دی او د زوی زوی یا چې کم دینو یا د لور زوی دینه ک پرده نه کې دارنګ د خاون اغا زوی شو الله اکبر او اغا دارنګي رور شو روار شو خړای شو مسلمان خزه شوي الله اکبر دارنګي آ کافر از وینځه خو چې بد کردار نه ده نو زنانه داغه په مخ کې خپل سر و غیره کلاول جایز دی ولا نور نه دارنګي اغه ماشومان چې هغه نه پويږي او طفل الذين لم يظهروا یا ا بالکل هغه خلک چې دغه هغه ارسو سارا حاجت وغیرہ بالکل نو انتهایی لکه بوډا وغیرہ داسې ها اغه نږدې رشتہ داران چې دا غینه پرده فرض ده خه نږدې رشتہ داران چې هغه کې مونږه پښتانه ټول مبتلا یو د تر زوینا پرده ده ښا مکمل پرده به کوي د پوپو د زوینا پرده ده د ماما د زوینا پرده ده د ماسی د زوینا پرده ده د عام لیورون لیورون نه پرده ده دارنګ د دا مشر لیور نه پرده ده دا مشر لیور خاص دل ولا او زکه علما ذکر کوي چې بعض خلک وي دا خو د سخر په ځای باندې راځي د سخر په ځای دی نبی علیہ السلام نه چاته پوسو کو ویجی د سخر نه پرده ده وې د سخر بارا کې سوې وې دا خو مرګ دی مرګ دا دا لیور سخر نه لیور وې دا خو مرګ دی دارنګ د خور خاوند دی د خور خاوند داغه نه پره کې زنانه ده او داغه خور د بل ځای واده ده داغه خاوند داغه نه پرده ده داغه نه پرده ده دارنګي الله اکبر د خاوند د خور خاوند داغه نام پرده ده دې کې خلک ډېر کوتای کوي ستا خاوند داغه خور ده او داغه خاوند دی نو هغه نه هغه نه بام پرده کې ستاسو شو تانه پرده ده دارنګې د دا پوپو خاون وای د باندې زما پوپو واده د زما ته پرده نشته ته خو پینې واده ستا پوپو په واده ده او دا زه اول خپل کور ته وام بیا ټول ته وام اچته دا نشته دا سه ا ما چې شروع کړه په کور کې اول ما څه شروع کړه زما کور کې اوسم صحیح نشته دی زمون کور کې نشتا د لوی لوی علما وغه کې نشتا ده ها زه خپل کوم الحمدلله ما کور کې وې هغه دا پکې چا کړی دا بل لا ګران کار دی او اول چې کم نه نو کور کې غوبل جوړ شو دا تم له دشمنی جوړه دا کیږي واغه کیږي دا دې نه دشمنی سره جوړيږي فتنه د دې خپل نه جوړيږي دا مې د ماسی زوی دی او هغه راغلی او لوی لانجه جوړ کړی هغه نه بیا لوی فسادات دا مې د پپوز دی هغه نه لوی فسادات جوړ شي په لارو کوسو کې داسې عام خلک دوره جرأت نشي کولای نو دريږي خدا خپل نه چې کم دنه دا فتنه او فساد جوړ شي او دا کول غواړي دا هر خزله پکار دي سړی خو پرده نه کوي مثلا زیما زه پرده کوم چې زه لړ شم نو زه د خپل کمرې ته زم یادې بل یو عالم دی د کور ته چې زینو ځان ته تا خو د خزو دا پرده خو د خزو د پاره ده خزه ځان نه سړی جوړ کړي او سړی به پرده کوي نو چې خزه نه کوي خزه سړی شي نو بیا به خامخا خلک دا کسه کوي لوی لوی علما دي او دا کورونه د دې حکم نه خالی دي او ځان په غلې کړه دا حکمونه نه ژوند کوي دارنګ د ماسی خاون وای دا مې د ماسی خاون نه ستا خاون خو نه دی دا خو د ماسی خاون نه پرده به کوي دارنګ د خاون تر وای دا زما د خاون تر دې پرده ده ته دارته چا ستاره خاون تر دې ستاسو شو ته دې پرده کې دارنګ د خاون ماما د خاون د ماما نه پرده ده غنه به پرده کوي دارنګ د خاون د پپو خاون دا غنه پرده الله اکبر دارنګ د خاون ماما ستا خو خاون نه دی کنه دا غر ستا قربانه نه دی کنه دا زما د خاون خړې دی څه چلو شو او دا بلور رشتي براوخ کې هغه براغلی او دا خپې به پخپا چولې دا ونسته دا خنداګانې خوشاله جوړې کړي بیا لوی فتنې ته جوړ شي او په دې باندې جنگونه او په دې باندې قتل او غارت او کاغه پې نه کیږم بالکل مکمل یره زما د ماسی زامن داسي ندی او پیغمبران را کو شوی دي ستاده ما سي زامن د اسمان نه ستا د ما سي زامن زما د پپو زامن داسې ندي هغه خو داسې خدي اي خندي تخنه وایا هغه یو خندي تخنه چې یو بل سره نه ست الله د حکم مخالفت کوي دا د دینه پرده ده ها وای دا بکیږي څنګه دله خوار چاله جدا جدا کور بیا پکار دی نو وای دا بسنګ کیږي نو دا غیر پارس ضروری نه دا چې کور دی جدا شي خو چې مسلمانې نو د صحابه